اما بعد پنځلسم ضابط او قانون د هغه قوانین او ضوابطونه چې په هغه سره د جرح او تعدیل په منځ کې تعارض د فکول شي يراعى سياق الكلام الذي او د دې سره قرائن او احوال لبم کته شي په مثال باندې به تاسو له دا قاعده واضح شي وي وبالمثال يتضح المقال خبره په مثال باندې څرګندېږي مثال سره ازهر ابن سعد السمان چې دا ثقه راوي دی امام احمد رحمت الله عليه بوي ابن ابي ابن ابي عدي احب الي من ازهر د ازهر ابن سعد السمان نمالا ابن ابي عدي خوخ ده او ابن معين رحمة الله عليه بوي سعيد المقبوري أوثق والعلاء بن عبد الرحمن ضعيف فهذا تضعيف نسبي لا تضعيف نسبي ده نو کله نا کله د یو راوی باره کې اهل علم او لفظ د ثقه ذکر کړي یا لفظ د ضعیف ذکر کړي نو ته به د کلام سیاق او سباق لګوري چې دا لفظ ثقه د بل راوی په مقابله کې ذکر کړه کنه او دا ضعیف چې ورلویلی د بل راوی په مقابله کې ویلی که مطلقاً ویلی نو کلام لکه مخ کې روس وګوري په مقصد به پويږي د قاعده مقصد څه دی چې نیمګړه کلام بنره خلی پوره کلام براواخلی نو طالب پته لګي چې دې کې توثیق دراوی دی که تضعیف دی اوس کړه امام احمد رحمت الله علیه دا نیمګړي خبره دی راواغست او پوره کلام ني او دا سری وی چې ابن ابي عدي احب الي من ازهر نو ظاهرا د دینه معلومیږي چې دا ازهر ضعیف نه ځکه امام احمد وی چې ابن ابي عدي زما د دن ډېر خوښ نه مطلب دا دی نه دی خوښ خو چې دا پته یې درله چې مخکې نه د توصیف کړه د دلې ثقه ویل دي نو بیا مطلب دا دی چې په دې ثقه والی کې لکتوا تفاوت ته دیم ثقه ده خو د دنه لا بل راوی زیات ثقه ده لکه ابن معین رحمت الله علیه د سعید المقبوری بارک و چې او ثق ده او علی ابن عبد الرحمن ضعیف ده نو غو ضعیف نه ده ضعیف نه مراد دا ده چې د سعید په مقابله کې ضعیف نه ورنه نفس الامر کې غو صدوق ده لا باس به ده وقرائن الحال في الغالب لا يدركها إلا التلميذ دا قرائن الحال چې دي په دې باندې عموما خلک نه پويږي د امام او د استاد صرف شاګردانو لې پته لګي مثال به څنګه وي سئل ابو زرعه عن راو فاشار الى لسانه امام ابو زرعه الرازي نه دی راوي ته پوښښو چې دې ثقه ده کړي ضعیف نه نو یو خپل جبه له اشاره وکا نو که اوس داغه شاګردان موږ له دې اشاره وضاحتونه کې موږ له پته نه لګي چې جبه له اشاره کړي چې دې چاړاو که څه چلو چې اشاره وکړي چې چاړا ده یا دې له اشاره وکړي چې نن زما جبه خوګ د خبرې نشم کوله یا څه مقصد دی شاګرد وی قال البرضعي يعني الكذب نو د دې لاس خذولو معنا او مقصد څه دی د امام احمد زوی عبد الله وی چې مطلب دا دی یعنی فيه لین چې دا راوی کمزور دی کله نا کله به اهل علم توثیق په اشارات سره کولو تضعیف به په اشارات کو لکه امام ابو زرعه د غراوی تضعیف په سو کو په دې اشاره سره چې جبل اشاره وکړه او امام احمد تضعیف د دې راوي څنګه وکړو د لاس په اشاره سره او کله به په جب په ګوتو سره اشاره کوله امام احمد رحمت الله علیه بوي چې کله احادیث د احکام وي د حلال او د حرام سره نو پاغي کې زمون بیا داسې کسان پکار دي پرې دوه ابهامونو باندې به اشاره وکړه اوس موږ وایو شیخ ده یا مضبوط داسې دا اشاره د مخکې نه موجود ده امام احمد رحمت الله علیه په دې اشاره سره د راویانو توثیق وکړو چې کله یو حدیث متعلق وي د احکام سره مطلب د حلال او د حرام سره حکم شرعي پکې وي نو بیا د اغه په اسناد کې زموږ داسې رجال پکار دي قوي قوي او کنا چرته د حلال او حرام سره تعلق نین وي بیا پکې د ابن اسحاق غون تراویانو مقبلو صدوق هم په دې کې داخل وي صدوق د ثقه نه لاندې مرتبه ده صدوق هغه راوی لوي چې دغه حافظه کې لغون ته کمزورتیا وي او ثقه غي لوي چې کامل او مکمل دغه حافظه مضبوطه وي دا څو رنګ راځي په دې کې څه ده او کله کله دی دا ثقه او صدوق یو زم ذکر کوي متقدمین نو دی راوی بارک داسې وي ثقه صدوق دا راوی ثقم دی صدوقم دی نو دا لا څنګه چل دی چې اعلا او ادنا دواړه مرتبه یو راوی له ثابتې مطلب دا مضبوطم دی کمزورم دی نو دا څنګه مضبوط دی چې کمزوري او دا څنګه کمزوري دی چې مضبوط دی نو دی دا په عامه معنا باندې اخلي ثقه او صدوق دواړه وي نو بیا د دې مطلب دی چې دا ثقه په اعتبار د عدالت سره دی صدوق په اعتبار د حدیث سره دی یا صدوق په اعتبار د عام حالات سره دی او ثقه په اعتبار د یو خاص حالت سره دی چې د بعضي استادانو نه روایت نقل کوي نو ثقه دی او متأخرین چې دا لفظ د ثقه ذکر کی نو دې کې بیا صدوق نه شاملېږي دای صرف هغه راوی له ثقه وای چې پاغه کې تمام الضبط وي ولسم قاعده قد يتخصص الراوي في فن من فنون الروايه کله کله یو راوی متخصص وي په یو فن کې د فنون الروايه نه دا نه چې په ټولو فنونو کې باغ بیا معتبر وي په یو فن کې امام دی بل فن کې امام نه دی فيكون حجة في ذلك الفن نو دی په هغه فن کې حجت وي چې کوم کې ورله امامت حاصل نه چې په کوم کې متخصص نه وقد يكون حجة فيما سواه من الفنون وقد تقصر درجته عن الاحتجاج وربما قصرت درجته عن درجة الاعتبار لدينا إلى علاوه په نور فنونو کې بکله د امام او حجت وی کله بني په نور فنونو کې بکله د احتجاج د مرتبه نه لاندې بلکې کله ناکله به کمزور او ضعیف د اعتبار د مرتبه نه بملاندې مجروح وي خو په علم حدیث او روایاتو کې څه شی د صدوق د لګلان د مرتبه نه او امام دار قطنی د باره کې وی فی حفظه شیء د د حافظه کې لږ کمزورتیا ده خدا کمزورتیا په کم اعتبار یعنی للحدیث لا للحروف په قراءاتو کې نه ده دا کمزورتیا په څه کې ده په علم حدیث او د هغه په اسانیدو کې يا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي إمام في المغازي وصدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر چې د په مغازي سیر او تاریخ کې امام دی خو علم حدیث کې صدوق دی او د صدوق کې دو سره سره مدلس هم دی او بعض د نسبت تشیع او قدر لکړه چې شیوالي طرف لم مایل او د قدریو نو بعض اهل علم ذکر کړي چې کل بلا ان کان فيه هر مصیبت او غم په دکې موجود او هر چې د احادیث په احکامو کې نو هغه په مرتبه د حسن کې وی چې کله تسریب السماع وکي او د دنه چې کم او ثق راویان دي هغه وی مخالفت نه کوي او سنکارت په حدیث کې نه وي اتلسم قاعده مراجعه المصادر الاصليه چې څوک د علم الجرح او التعديل سره تعلق ساتي او په دې کې مطالعه کوي نو دله پکار دي چې کم مصادر اصليه دي چې غیله رجوع کوي په دې کتابونو کې ځینې اصیل کتابونه ني اصل او ځینې کتابونه هغه ناقلي دي د مخکې نه نقل کوي نو پکار دا ده چې اصل کتابونو له مراجعه او رجوع سره وکړي نو اوس مثلا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب التهذیب کې د امام بخاری حواله ورکړي چې د فلانی راوی بارکه دا وایي د امام بخاری خپل کتابونه شته په کار د غیله سړی رجوع کی دا غ تاریخ کبیر دی تاریخ صغیر دی تاریخ اوسط دی په کار د چې غو کته شي لدي قاعدة مقصد سده قد ترد ألفاظ الجرح والتعديل المنقولة من كتب المتقدمين مختصرة أو محكية بالمعنى في كتب المتأخرين فيؤثر ذلك في الحكم على الراوي توثيقا وجرحا ترك الألفاظ جرح وتعديل چې کوم کتابونه ناقلین دي په خپل کتابونو کې د متقدمینو نه مختصر را نقل کی یا په معنا سره را نقل کی بعینه دا غي الفاظ نه را نقل کی نو د دې د وجه نه دراوی په توثیق او تجریح کې بیا اختلاف راشي مثال به څنګه امام زهبي د امام ابو حاتم الرازي کلام نقل کړي د شهر ابن حوشب راوي بارکه خدغه کلام مختصر وروړي په خپل کتاب الکاشف کې امام زهبي داسې وایي چې قال ابو حاتم ليس هو بدون ابي الزبير د ابو الزبير نه په مرتبه کې څه کم نه نه ابو الزبير څوک دی محمد ابن مسلم ابن تدرس المکی وصوابه كما في الاصل په اصل کتاب کې کم چې کتاب الجرح والتعديل د امام ابو حاتم د زوی د ابن ابي حاتم هغه د خپل پلار قول ذکر کړي پاغي کې داسي دي او امام زهبي د قول مکمل او پوره بیا په میزان الاعتدال کې نقل کړي چې د دې شهر ابن حوشب بارکه امام ابو حاتم وی ليس هو بدون ابي الزبير ولا يحتج به د ابو زبير نه کم نه ده خو په باندې احتجاج صحیح نه ده نو دغه نیمګړه کول چې راوالی لیس هو بدون ابي الزبير داغه مقصد دا شو چې را د ابو الزبير نه کم نه د مرتبه کې داغه سره برابر دی اوس داغه د مرتبه پته نه لګي بعض اهل علم داغه روایت له حسن وي بعض ور له صحیح وي نو مطلب دا چې د توثیق شو خدا رستنه قول چې کوم ورته مفصل ابو حاتم ذکر کړ ولا يحتج به د دې راوي تضعیف شو نو اصل کتاب له چې رجوع کې کامل عبارت تر واغستو نو کله د جرح نه تعدیل جوړیږي کله د تعدیل نه جرح جوړیږي ومن الحكاية بالمعنى قول ابن حجر في إبراهيم بن سويد إبراهيم بن سويد المديني د د توثیق امام یحیی ابن معین کړي ابو زرعه او دا توثیق د ابن معین رحمت الله علیه نه صحیح دی لفظ د ابو زرعه دا سره چې ليس به باس نو حافظ رحمت الله علیه اختصار سره ذکر کوي چې وثقه ابن معین او ابو زرعه د دې راوی توثیق ابن معین او ابو زرعه کړي ابن معین خو توثیق کړه ثقه ورلوي دي خو ابو زرعه ورله ثقه نه دی ویلي هغه دا ویلي چې ليس به باس نو ليس به باس مرتبه د ثقه نه لاندې ده اصل کتاب لچې رجوع کې طالب په تولګي چې ابو زرعه توثیق نه کړي نو په دې کې کله ګډوډواله راځي خود متأخرین او اهل علم د اطلاع مطابق کله متقدمین او اقوال باندې ډېر اطلاع ولا حاصله ده نو په دې کې بیا په دې الفاظو کې د دینه خدای کمه واقع کیږي او کنه اطلاع په اقوال د متقدمین باندې کمه ده او د دینه جرح نقل کین او کله ناکله په کې خطا کیږي مثال بيداي حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په تهذيب التهذيب کې د عبد الله ابن ابي سليمان الاموي په ترجمه کې ذکر کړي چې امام ابو حاتم الرازي د شیخ ویلي دي رستو براشي دا شیخ لفظ کې ده د امام ابو حاتم الرازي په نسبت باندې ادنا مرتبه من مراتب التعديل د تعديل په ادنا مراتب کې ده نن زبا خو چې موږ علي شیخ وایو نو هم په ځل کې خوشحال شي چې ډېر غټه مرتبه ما لراکه شیخ صبر علوي حالان کې متقدمین اهل علم دی له ادنا مرتبه د تعديل وي چې یاره بس عالم غونته ده نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه د دې راوی په ترجمه کې ذکر کوي چې ابو حاتم ورله شیخ ویلی او ابن حبان په خپل کتاب الثقات کې ذکر کړی نو بیا په تقریب التهذیب کې د مختصر ترجمه داسې ذکر کوي چې صدوقون حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لدا پته نو چې ابن معین رحمت الله علیه د دې راوی توثیق کړی لکه روایت د دارمی کې راغلی د امام یحیی ابن معین رحمت الله علیه نه مختلف روایت دي شاګردان ته تپوسونه کوي یو روایت د دارمی دی دارنګ روایت د عباس الدوری دی نور روایت دي نو په دغه روایت کې ابن معین رحمت الله علیه د دی عبد الله ابن ابي سليمان الاموي توثیق کوي ولو استحضر لوثقه که حافظ رحمت الله علیه لدا پته وي او د روایت کتل وی چې ابن معین ول ثقه ویلی نو بیا به د صدوق نه وی ثقه به ورلوي دارنګ بل یو راوی دی زبیر ابن جناده الحجری د امام ابن معین یو شاګرد د ابن الجنید الخطلی هغه د خپل استاد ابن معین نه د زبیر ابن جناده الحجری توثیق نقل کړي امام حاکم هم د توثیق کړي حافظ رحمت الله علیه په تقریب التهذیب کې وایي چې دا راوی مقبول نه ځکه هغه د دې اقوال پته نه و کچرته په دې اقوال باندې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه اطلاع و چې حافظ ابن امام ابن معین د توثیق کړي امام حاکم د توثیق کړي نو بیا به ورله مقبول نه وي چې په دای کې بم ضبط او اتقان په اعلی مرتبه کې وي لکه څنګه چې په متقدمینو کې شرط ده کم چې په عصر الروايه کې راویان د حدیث او ائمه نو پاغي کې شرط داو چې دای به ضابطین وي متقنین وي او متأخرین کې دا شرط نشته پرې کې تشدد نشته ابن صلاح رحمت الله عليه په مقدمه کې وی اعرض الناس في هذه الاعصار المتأخره اهل علم د دین اعراض کړي چې روات الحديث کې بټول هغه شرطونه موجودي کوم چې په متقدمینو کې اصل وجه دا غیدا ده چې په هغه راویانو باندې صحت او ضعف د حدیث بناو او کله چې تدوین د احادیث په کتابونو کې وشو نو دا غي نه رستو راویانو کې کمزورتیا راځي غو د حدیث صحت او ضعف له څه فائدہ یا نقصان نه ور کوي مثال په تور باندې دا یو کتاب د مثلا صحیح البخاری امام بخاری رحمت الله علیه چې خپل اسانید کوم ذکر کوي تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې نو په دغه راویانو کې اهل علم تشدد کوي ګوري چې دا راوی ثقه ده که ضعیف نه اول کراوی ثقه شنو روایت به ثابت وي که ضعیف روایت به کمزوري خود دې نه لاندې چې کوم راویان دي زه لګیا يم خپل سند امام بخاری لرسوم چې مال فلانی استاد ویلی فلانی تر امام بخاری پوری نو په دې کې کمزوري راویان سکه ک دروغجنم پکې راغل د حدیث صحت او ضعف لدا څه فائدہ یا نقصان نه ورکړي نو اصل اعتماد په هغه راویان باندې کوم چې د مصنفینو نه تر نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي نو د دې وجنه په متأخرین رواتو کې هغه شرطونه اهل علم نه دي ذکر کړي کم شرطونه چې په متقدمین راویانو کې کم چې په عصر الروايه کې عصر الروايه تقریبا تر قرن خامس پورې او پنځمه صدۍ پورې روایت به بل اسانید نقل کېدل دا غي نرستو اسانید په دې معنی باندې ودرېدل چې دې اسانید له اعتبار نشه تدوین د احادیث او داغي کتابت کامل شو اوس بس دغه د فخر خبره ده چې یو مصنف لستا سند ورو رسیدو ولأن المتقدمين كان يتوقف عليهم ثبوت الحديث وعدم ثبوته دا هم دغه مقصد د کم چې تاسو لما وي په متقدمین باندې د حدیث ثبوت یا عدم ثبوت موقوف او هر چې متأخرین دي نو پاغي باندې دا شی حمل نه دی په دې پای باندې موقوف نه دی نو لهدا پای کې دغه شرایط له ضرورت نشته وانما يحتاج اليهم لبقاء سلسله الاسناد منهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بس دای د پاره د فخر خبره دا ده چې خپل سلسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم درسي نور کده دای پراویانو کې کمزوري یا ضعفاء کذابین راغلی نو پاغي سره سند څخه کمزوري کیږي نه امام زهبي رحمت الله علیه د متقدمین او د متأخرین په منځ کې حد فاصل څه ذکر کړي راس سنه 300 درې قرون ذکر کړي د درېمې پیړۍ تر اخر پورې دغه لاغه متقدمین وي د دین وروسته چې کوم دي متأخرین ورلوي ځکه ذکر شول کنه چې متقدمینو کې شرط دا د چې پاغي کې بزبط او اتقان کامل او پوره وي او په متأخرینو کې دا شرط نه نه نو اوس موږ متقدم او متأخر نه پیژنو سبي امام زهبي رحمت الله علیه وی چې متقدم هغه څوک دی چې د درې هجری نه مخکې مخکې تیر شوی د درې صدای نه او د درېمې صدۍ نه وروسته چې څوک راغلی نو دا به متأخر وي خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا تر پنځمې صدۍ پورې ذکر کوي راوی باندې چې کوم جرح کیږي نو پدې کې بسلور فصلونه ذکر کیږي فصل اول ما يتعلق بجهاله الراوي کم مسائل چې متعلق دي د راوی د مجهول کېدو سره د جهالت سره د جهالت د راوی مراد څه دي الا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين چې په یو راوی کې یو معین جرح او تعدیل ني د جرح او د تعدیل نه خالی دی په دې کې مبهم مرضی مجهول العين مجهول الحال د جهالت اسباب بیا موږ په دې ځای کې ذکر کړی چې یو پاره کې تدلیس او شيوخ دی تدلیس او شيوخ دی لوي چې یو راوی د خپل استاد نه سماع ثابت ته لقای ور لقای ور سره شوی دا خدای هغه په داسې نوم باندې ذکر کی یا په داسې کونیه باندې یا په داسې نسب باندې چې پاغي باندې هغه معروف نه دی له تدلیس او شيوخ وي مثلا د یو راوی استاد دی دا غنوم دی مثلا عبدالرحمن ابن زید خدای د عبدالرحمن ابن زید نه علاوه په بل یو نوم باندې ذکر کی چې پاغي دی معروف نه نه نو دام کله ناکله سبب ګرځي د ابهام الراوی چې لپته نه لګي چې دا راوی څوک دی لکه مخکې تاسو لمونږوي امام بخاری رحمت الله علیه په صحیح کې د خپل استاد محمد ابن یحیی الزهلی نه دریش روایت نقل کړي خدا غنوم کامل نه ذکر کړي کله داسې و چې حدثنا محمد او کله د پلار نوم ذکر نکي نکله منسوب حدثنا محمد بن عبد الله او کله نکله منسوب نکی د اور نکنو مې خالد نو حدثنا محمد ابن خالد نو په دې مختلفو طریقو ذکر کوي دا یو قسمه تدلیس الشيوخ ده چې خپل استاد په داسې نوم باندې ذکر کوي چې پاغي باندې معروف او مشهور نوي دویم سبب د جهالت څه شری قلت حدیث الراوی چې د یو راوی احادیث کم ني نو د دې وجنه هغه ډیر مشهور هم نه دی نو دا دغه د جهالت د پاره کله سبب وګرځي چې اهل علم نه دغه توثیق بیا کړی نه دغه تضعیف کړی بلکې د جرح او تعدیل نه خالی وي او کله کله یو راوی د خپل شیخ نوم مبهم ذکر کی او دا سی وی چې حدثني رجل نو د دې رجل پته نه لګی چې دا څوک دی دا دغه د جهالت د پاره سبب وګرځیدو او کله یو راوی د خپل استاد نوم محمل ذکر کی محمل دا چې مثلا دا سی وی حدثني سفیان دا تمیز ورسره نه ذکر کوي چې دا سفیان ابن عیینه دی که سفیان ثوری دی او پنځم سبب د جهالت دا دی چې ائمه دا تنسیس نه کړی چې دا راوی ثقه دی یا ضعیف نه د مبهم تعریف د بیا مبهم پتا سو پیژنې من لم يسمى چې دا چا نوم نه ذکر شوی لکه په یو سند کې راغی حدثني شیخ یا حدثني رجل یو شیخ را له حدیث بیان کړي رجل را له بیان کړي دا رجل او شیخ سری دا مبهم دي توثیق مع مع الابهام اهل علم دا قبلی کنا یو راوی داسې وی حدثني الثقه ثقه مع الحديث بیان کړی دی څه وی توثیق مع الابهام راوی مبهم دی او توثیق کړي ثقه سوق دی نو به څه دی د دې حکم دا دی چې انه لا يكفي في توثيق الراوي على الراجح د اهل علم د راجح قول مطابق توثيق على الابهام کافی نه دی د مجهول د اقسام لراشي چې اهل علم د مجهول د راجح قول مطابق دوه قسمونه ذکر کوي اقسام المجهول د مجهول شو قسم دي دو قسمونه په کوم باندې چې اعتماد د استقرار د استلا ده یو له مجهول العين و یو بل مجهول الحال و مجهول العين دی لوي چې من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق دا هغه راوی لوي چې دا صرف یو شاګرد دی یو شاګرد تن روایت کړي او د دې راوی توثیق یو معتبر امام نه دی کړي دا مجهول العين شو او دویم د مجهول العداله چې د مستور موي چې دوه راویانو یا د دوه نه سیوا د دنه اخذ کړي د شاګردي کړي ده خو معتمد او معتبر ائمه د توثیق نه کړي بعض اهل علم اقسام ډیر ذکر کړي ابن صلاح رحمت الله علیه درې ذکر کړي او خطیب بغدادي رحمت الله علیه لږ وضاحت پکې کوي خو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه چې کوم تقسیم ذکر کړي چې د مجهول دوه قسمونه دي یو مجهول العين او بل مجهول الحال دی مجهول الحال لمستور موي نو دا په دې تقسیم کې معتمد تقسیم نه دی بل صفحه لراشي د ابن حبان رحمت الله علیه د توثیق 15 درجات اهل علم ذکر کړي په منځ کې چې دا کم ځای دی نو دا د وضاحت او تفصیل د پاره دی خپل مطالعه کول شي کم چې اهم مسائل دي او اهم قواعد دي نو اوس به اهم فلهم مخکې کوو ځکه وخت کم دی نو خبره دا ده چې په دې ټوله مذکره باندې تیر شو او دا وایو د ابن حبان رحمت الله علیه د توثیق پنځه مراتب او درجات اهل علم ذکر کړي عام خلکو کې دا مشهور ده چې ابن حبان رحمت الله علیه د متساهل اهل علم نه دی د متساهلین نه دی خو صحیح خبر دا ده چې د متساهلین نه نه دی به یک وخت د د متشددین او د متساهلین دواړو نه دی تساهل صرف په یو معینه جزئیه کې دی چې د مجهول راویانو د توثیق کوي او د عام مجهول نه د مجهول الحال د مجهول العين توثیق نه کوي د چې په خپل کتاب الثقات کې دراویانو توثیق کوي نو دغه پنځه درجات په لومبنۍ درجه التصریح بالتوثیق چې صراحت سره د یو راوی توثیق وکي او د یو راوی باره کې داسې وایي کان متقنا کان مستقیم الحديث چې دا راوی متقن او صحیح احادیث والو او دویمه درجه داسې ده چې دا راوی د شيوخ نوي د ابن حبان د استادانو نه دی او د توثیق کی په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی او درېمه درجه د د توثیق دا ده چې یو راوی معروف د په کثرت الحديث سره ډېر احادیث ني او دا معلومه شي چې ابن حبان رحمت الله علیه د د ډېر احادیث کتلې دي او له معلوم دي د د احادیث پیجنې یا خو صراحتا وی چې کان کثیر الحديث یا دا چې وی چې وقفت له وقفت له على احاديث ما د ډېر احادیث کتلې دي نو دا درېمه مرتبه د د توثیق او سلورمه مرتبه چې د ابن حبان رحمت الله علیه د سیاق الكلام نه دا معلومه شي چې ابن حبان دا راوی په خپل خپې جنې چې د معرفت جیده او معرفت تامه د پرې راوی باندې په خپل لیدل دی او خو کامل معرفت ورله حاصل دی او پنځمه مرتبه چې د دې سلورو نه علاوه وي مادون ذلک د دین علاوه نو دا اوله درجه او مرتبه چې دا لا تقل عن توثيق غيره من الائمه بل اثبت دا د نور ائمه د توثیق نه سکم نه ده بلکې دا غي نه سیوا مضبوطه ده ځکه ابن حبان د متشددین نو نو چې د الثقات کې دی او راوی بارکه دا کلمات استعمال کی چې کان متقنن کان مستقیم الحدیث کان ثقتا نو دا د نور ائمه د توثیق نه مضبوطه مرتبه او درجه ده وثانیه قریب من هذا دویمه مرتبه چې ده چې یو راوی د د شيوخ نه یو داغه توثیق کی په کتاب الثقات کې ذکر کی نو دام د دې اول مرتبه سره نږدې ده مطلب دا د نور ائمه په شانته دا توثیق معتبر ده او دا درېمه مرتبه مقبول ده چې یو سره معروف وي بکثرت الحديث او دا پته لګي چې ابن حبان رحمت الله علیه د غډیر حدیث د معلوم کړي دي او دا راوی په خپل کتاب الثقات کې ذکر کی نو دا توثیق هم د مقبول ده او دا سلورمه مرتبه قبول ده چې د ابن حبان د سیاق الکلام نه دا خبره معلومه شي چې دا راوی د خپېجنی معرفت تامه شته او د دین لاندې چې کومه مرتبه ده د سلور شرطونه پکې نیوي نو لا يؤمن فيها من الخلل پدې کې بیا د ابن حبان رحمت الله علیه نقل خلل واقع کیږي کله نا کله د دراوی توثیق اسې کوي نور اهل علم یې نوي کړي توثیق د مجاهیلم کلو کې د مجهول الحال دا تفسیر خو ابن حبان رحمت الله علیه په دې اعتبار سره چې د مجهول توثیق کوي کنه کوي نو د مجهول الحال توثیق کوي خو صرف په کتاب الثقات کې ذکر کې نور څه حکم پنه لګي چې نور ائمه په هغه باندې سجرح نه ده کړې خود دې راوي شیخ او د د شاګرد دا دواړه ثقوي دا قسم راوي چې ابن حبان په کتاب الثقات کې ذکر کړی د مجهول الحال په مرتبه کې دی د دې راوي استاد او شیخ دا ثقوي په یو سند کې راغلی دا لاندې شاګردم ثقه دی او بر استادم ثقه دی او د په روایت کې سنکارت نشته نو محققین اهل علم بعض معاصرین د حدیث له حسن وې د حسن په مرتبه کې اخلي د عربو بعض مشایخ دی غوي موږ د صحیح ابن حبان استقرا کړی دا او په استقرا سره مو دا معلومه کړي چې کم راوی مجهول الحال وی ابن حبان په کتاب الثقات کې ذکر کړي د دغه راوی شاګرد او استاد ثقه وي او د د په روایت کې سنکارت نوي نو دغه روایت به په مرتبه د حسن کې وي د مجهول العين راوی د روایت څه حکم دی په دې کې د اهل علم مختلف اقوال دي یو مذهب او قول دا دی چې دا د جمهور اهل علم دی چې د روایت مردود دی ځکه د چا عین او ذات چې مجهول شو نو داغه د عدالت او د ضبط پته نه لګي او راوي ته پیژنې نه چې دا څوک دی نو طالب څه پته ولګي چې په دغه عدالت شته کنه حافظه د څنګه و تمام او ضبط او کناقص او ضبط او بعض اهل علم وایي چې د مجهول العين روایت به قبول وي خو په دې شرط باندې اذا كان المنفرد عنه لا يروي الا عن الثقات چې د دا شاګرد داسي وي چې هغه صرف د ثقات نه روایت نقل کوي دا غبره کې اهل علم ذکر کړي چې د ثقات نه روایت کوي د ضعفاو نه نه کوي لکه عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه چې داغه باره کې اهل علم ویلي چې د ضعفاء او روایت نه قولو نو کوم یو یو اسناد کې داسې مجهول العين راغلی چې داغه روایت عبد الرحمن ابن مهدی یا د امثال کوي نو دا روایت به قبول وي خو راجح قول دا دی کوم چې د جمهور مذهب دی چې د مجهول العين روایت قابل قبول نه دی بلکې دا روایت مردود دی ضعیف دی او هر چې مجهول الحال دی نو داغه پر روایت کې د اهل علم مختلف مذاهب دي جمهور اهل علم دا وایي چې د مجهول الحال روایت هم سره مردود دی ځکه دوه راویان دوه شاګردان چې یو استاد نه اخذو کی دا روایت نقل کی نو زیات نه زیات د تعریف په ثابت شو چې دا استاد مجهول العين نه بلکې مجهول الحال دی نور دا د توثیق نه دی چې ګنې د ثقه دی امام بزار امام دار قطنی دارنګ امام ابن القیم رحمهم الله دې مذهب دا چې د مجهول الحال روایت به قبليږي او بعضی اصولیین په دې کې توقف کړی دی د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه میلان او رجحان هم دې طرف لده چې د مجهول الحال راوی روایت کې به توقف وی پاغي به حکم نه لګي چې صحیح دی که ضعیف خراجه په دې دواړو مسلو کې مذهب د جمهور دی چې د مجهول الحال روایت مردود دی او د مجهول العين خو به طریقې اولا مردود دی د مجهول العين راوي روایت په متابعت باندې د تقویت حاصلېږي کنه چې بل چا متابعت کو روایت نقل کو نو آیا تقویت به ورله حاصلېږي دا حدیث به ثابت ګڼل شي کنه نو امام دارقطنی رحمت الله علیه په دې باندې تنسیس کړی دی چې د مجهول العين راوي د روایت متابعت موجود شنو دا روایت به قابل قبول وي او حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې نه د مجهول العين راوي د روایت متابعت که موجود هم شنو د لبه صحیح حسن نشي ویلې د مجهول الحال کچرتا متابع موجود شنو بیا د حسن مرتبه لرسي او دا قول په دې مسله کې راجح هم ده د جهالت ضوابط او قواعد سني لا تضر جهالة الصحابة لأنهم عدول د صحابه کرامو جهالت د صحت صحت د حدیث له ضرر او نقصان نه ور کوي ځکه صحابه کرام ټول عادلان دي الله رب العالمین تعدیل کړي او د دوی په تعدیل باندې اجماع د امت نو که چرته یو خبره یو اسناد کې دا ثابت شول چې صحابي نه ذکر صرف صحابي ته نه لر شوی دی نو دغه روایت علی الراس والعين قبول دی ځکه جهالت د صحابه کرامو مزر نه دی د صحت د حدیث د پاره دویمه قاعده په ضوابط الجهاله کې دا ده چې د مجهول راویانو روایت په دې کې درجات او طبقات شته تفاوت پکې دی د تابعینو چې کوم اولنی طبقات دي د تابعینو اهل علم دریو طبقات له تقسیم کړي کبار متوسط او صغار ځینې کبار تابعین دي دوی مورپسې متوسطین دي او دریم صغار تابعین دي نو کبار تابعین دارنګ اوسات التابعین په دغه طبقاتو کې که پرواتو کې جهالت راغله ده نو دا د نورو طبقاتو په شان نه ده دو امامانو ذکر کړي امام ابن کثیر او امام زهبی رحمهم الله چې کله یو تابعی چې د کبیر تابعی یا متوسط تابعی وي او د مجهول دی د یو روایت را نقل کی خو په دغه روایت کې سنکارت نشتا رقیق او باریک الفاظ پکې نشته داسې الفاظ چې د عربیت خلاف دی او د شریعت د اصول سره څه تصادم نشته نو دا درې شرطونه چې موجود شي د دغه مجهول تابعی روایت مم په مرتبه د حسن کې وي چې یو مجهول تابعی دی خود طبقی د کبارونه یا د اوساتونه او د د په روایت کې رکاکت الالفاظ نشته نکارت نشته مخالفت د اصول الشریعه نشته نو دا روایت به په مرتبه د سکی وی حسن کې كما نص عليه الإمامان الذهبي وابن كثير امام ذهبي په مقدمه د تذکرة الحفاظ کې ذکر کړي او امام ابن كثير په اختصار علوم الحديث کې دا قاعده ذکر کړي وجه څه ده لان طبقه التابعين عموما مشهود لها بالخير من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ځکه دغه تبقیل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیریت گواهی کړی دا سی فرمایلی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم بهترین پیړۍ زما د چې زپکې صحابه کرام دي ورپسې چې کومه پیړۍ د تابعینو دريم الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين أو أحدهما وسورتهم سورة المجهولين فالجهالة مندفعة عنهم لاكتساب التوفيق الضمني بإخراج أحاديثهم في الصحيحين صحيحين کې چې کوم راغلي وظاهرا دا معلومي چې دا مجهول دي ندا جهالت دين مندفع دي لري شو دي. ځکه مخکې ذکر شول چې د توفیق ضمنی حاصل دی پرون قاعده ذکر شي چې کم راویان اصحاب الصحیحین د احادیث ذکر کې نو د توفیق ضمنی حاصل شو د دې جهالت په ضوابطو کې پنځمه قاعده قد يقع التجهيل من امام لائمه مشهورين فلا يضرهم ذلك شيئا کله کله بعض ائمه د یو مشهور امام تجهیل کی غلو وی چې د مجهول نه نو دا امام له ضرر نه ور کوي چې چاله مجهول ویل دي د دې وجنه اهل علم التفات نه کړل د ابن حزم رحمت الله علیه دی قول چې امام ترمذی د مجهول ویلی ابن حزم رحمت الله علیه امام ترمذی له سوی مجهول نو دا خو یا حمل په دې باندې چې د امام ترمذی پیجندونه دا غ جامع لیدل نو نو کې دې شي پته ورل نو ځکه ورل مجهول وي بل فرض او تقدیر که پته ورل وخو بیا هم ول مجهول وي نو دې له اعتبار نشته ځکه د امام ترمذی رحمت الله علیه امامت ثابت ته مشهور ده امام ابو حاتم رحمت الله علیه چې یو راوی بارک مجهول وای نو کله د مراد د دینه جهالت عین وی او کله ته مراد جهالت الحال وی بل عادت د ائمه او د اهل علم د عادت د متقدمینو چې دای دا کلمه د مجهول مطلقاً نه ذکر کوي که مطلقاً کلمه د مجهول ذکر کی نو بیا مقصد دا وی چې ټول امامانو یا اکثر امامانو دی راوی له مجهول ویلی او کنه د په خپل نه پیژني نو بیا داسې وی چې لا اعرفه او کله وی لا يعرف او کله وی لا اعرفها له دا راوی زنه پیژنم دا راوی معروف نه نه مال حالت معلوم نه نه او کنه دا ورله پته وي چې اکثرو ائمو یا ټولو ائمو دله مجهول ویلي نو بیا مطلقاً ذکر کړي چې مجهول دی امام زهبي رحمت الله علیه دا قاعده ذکر کړي جميع من ضعف من النساء انما ضعفنا للجهاله د زنانو چې څومره تضعیف شوی دی چې کم د اسانید په راویاتو کې راغلي دي د صحابیاتو نه علاوه نو دا غي تضعیف وي د جهالت د وجې نشوي د زنانه باره کې چرته هم دا په دغه کې نه ګوري کتابونو د جرح او تعدیل کې چې دا دروغجنه ده د دې حافظه کمزوري و دی به د ځان روایت جوړول خو زیات تر چې په اسانیدو کې راشي وي د فلانې زنانه په دې سند کې راغلي او دا مجهوله ده نو د دې تضعیف صرف د جهالت د وجې نه کیږي نور کذب بیانی بل څه تضعیف نه کیږي دا پکې نشته چې غني د دې وجې نه د دې جرح شوی د چې دا متروک ده یا متهم بالکذب ده یا کذاب ده دا قاعده امام زهبي رحمت الله علیه ذکر کړي د جهالت متعلق یو بل قاعده چې لا يعتبر سکوت البخاری نو دا د دی راوی نه توثیق ده او نه تضعیف ده بعض اهل علم ویلی دي چې امام بخاری رحمت الله علیه دی او راوی نه چپ پاتې شو په التاریخ الکبیر کې تراوی ذکر کړي خداغه توثیق یا تضعیف نه ده کړي توثیق زیات تر نه کوي امام بخاری په التاریخ الکبیر کې زیات تر تضعیف کوي او ابن ابي حاتم رحمت الله علیه کوشش کړی چې ټول روات د احادیث بزه په خپل کتاب الجرح والتعديل کې راجمه کوم نو کله نا کله غي او راوي ذکر کې او دا غي د پاره بیاس پرې د سپینځه په اصل نسخو کې به پرې هونو ځکه د راوي حالات بور له معلوم نو په دې تمه امید بو چې کې دې شي حالات را معلوم شي نو بیا به رسټو په خپل کتاب کې درج کوم اضافه کوم به نو دې دوو امامانو کې د یو راوی نه سکوت کو نو دا نه جرح دا او نه تعدیل نه نو هغه د دې مسلې دا تحقیق کړی چې د دې دا چپ پاتې کېدل د دې راوی نه جرح ده او نه تعدیل ده او زرونه د الله رب العالمین په لاسو کې دی په ګوتو کې دی کم طرف لې چې اړې نو اوړي رستو د نبی رافیزی جوړ شوی دی په صحابه کرامو بیتو عن قول دی دکتور عداب الحمش غالبا نو سم زوام ژوند دی کتابونه لیکلي په طعن د صحابه کرامو د معاویه رضی الله عنه د نورو مثال به څنګه لکه یزید ابن عبد الله ابن مغفل چې امام بخاری په تاریخ کبیر کې ذکر کړی دارنګ ابن ابي حاتم په کتاب الجرح والتعديل کې خود د بارکی جرح نه د ذکر کړي نو باز علما د مستور وي خو مستور نه دي د نور ائمه وقوال بګور چې غي په کلام کړه کنه جرح یا توثیق کړه کنه جهالت التعیین سلوی چې یو راوی داسې وي حدثني فلان او فلان ولا يعين مع تسميته لهما تراویان نمونه ذکر کی خو تعین نه کوي چې مال د فلانی روایت بیان کړي یا فلانی مثلا مال عبد الله روایت بیان کړي یا عبد الرحمن دی له جهالت التعین ویل شي دا تعین نه ده کړه چې دا روایت را له عبد الله بیان کړه ک عبد الرحمن نوم خو ذکر کړه خو د دې خاص روایت تعین نه ده کړه د دې حکم څه دی ان کان ثقتين فلا تضر الجهاله کدا دواړه ثقه راوی یعنی د عبد الله او عبد الرحمن دواړه څه کوي نو دا جهاله التعین بیا د سند له ضرر نه ور کوي وان جهل احدهما فلا حجه بذلك او کنه یو پدې کې مجهول الحال دی نو دا پدې کې بیا سه احتجاج او حجت نشته ځکه دا احتمال راتلی شي چې کېدې شي د مجهول ول روایت بیان کړي وي اکنه دواړه ثقه دی او راوی دا سه وایي چې حدثنا سفیان ابن عیینه او سفیان ابن سعید الثوری دا روایت مال سفیان بیان کړي یا سفیان ثوری یا سفیان ابن عیینه نو په دې کې دا جهالت التعین سره ضرر نه ور کوي ځکه دواړه ثقه او امامان دي